معرب هغه اسم ته ویل کیږي چې د مرکب د خپل عامل سره او مشابه دی د موجوده سره حکم د معرب دا او یختلف اخره په اختلاف العوامل اخر د دې په مختلف کیږي په اختلاف د تر طرف عوامل او بل قسم ته اسم مبني دی اسم مبني فهغه ته ویل کیږي چې مخکې تعریف کو وقع غیر مرکب هاولای مرکب دی د خپل عامل سره ځکه چې اچي دا دا عامل دی په هاولای لیکن دومره خبره چې هاولای مشابه دی د چا سره د مفعول اصل سره دا غتی چې دی حرف دی په دې چې کې احتیاط کې حرف محتاج دی ځان ته ځان دی تا د محتاج دی تا تا نو دې وځي نه ته مفعول حکم د مفعول دا دی الله يختلف اخر باختلاف العوامل اخر ته دوی په نو مختلف دي په اختلاف د عواملو تعامل رافع راځي القابات دي دي زما فتحه او کسره او سکون دي چې وایي چې لکه زمي ته ولې زما ویل کیږي لانضمام الشفتين عند التلفظ به کله زما زمم دراغو مدولو په معنا سره ده او زمي تم ته زما ویل کیږي چې سړی سره پښتنه هغه سره راځي چې او فتحې ته ولې فتح ورکې لانفتاح الشفتين عند تلفظ دا شونډې خلاصې کې سره کله په فتحه باندې چې په فتحه په معنا د خلاصې ته سره او فتحې تم څخه فتحه ویل کې چې کله په دې باندې سره کله کوس کې دا ټول څه خلاصې او نفس دا کسره کسره ته ولې کسره ویل کېږي ویل انکسار الشفه في الطفله عند تلفظ چې کله په دې کثرې باندې موږ تلفظ کوو نو دا لاندې نه شونده چې دا څه شي کیږي دا د طرف ته څه شي کیږي راځه کیږي نو د دې وجه نه د کثرې څه شي کیږي دا هم په مربعاتو کې استعمالي کوم دا دا هغه هغه حرکات مشترکه ولا دا حرکات مشترکه ولا دا او ما به چې تاسو مربع ده اسماء مربع څومره دي ټول اته دي مسمرات دي اسماء اشارات دي موصولات دي او اسماء افعال دي اسماء اصوات دي او مرکبات دي وحكمه الا يختلف اخره حكم د اسم مبتدار الا يختلف اخره باختلاف العوامل ان مختلف دي چې اخر د په اختلاف د سره سره وحرکات او حرکات د اسم مبتدار دي مسمى زمن دا مسمى کیږي په زمين سره او فتحا او په فتح سره او کسرا او په کسر سره وسکونه سکوت د وقف دی او دی وقف تولي وقف لتوقف النفس عند تلفظ به وسريت په یو سکون باندې تلفظ کې یا وقف باندې د پاتې باندې کتاب باندې نو د دې وجه نه چې د دې ویل کېږي وقف وهو على ثمانيه انواع زمين مشهور څه قراتي د دې دا مطلب دی چې دې چې راځي شوی دی بیا عام د دې نه کدا فاعل حقیقتا دی کدا فاعل لکه پاتې دی لکه ضربا کې د الف فاعل نه فاعل حقیقي دی او کله کله دا فاعل فاعل دي چې ملکه لکه هو واخله هو هو زید دا هو مبتدا ده دا زمير مرفوع دی خو فاعل حقيقي نه دی خو دی فاعل څه شي حکمي دی څنګه فاعل حکمي دی د دې حیثیت نه فاعل حکمي دی ښا چې د فاعل دوه خصلتونه دي دوه عادتونه دي یو دا دی چې فاعل مسند الیه واقع کیږي دویم خصلت دا دی چې دا فاعل جزء ثاني د چا واقع کیږي کلام نو فاعل حقيقي خدا منه چې دا دواړه خبرې پکې وي فاعل حکمی دا معنی چې د فاعل په خصلتونو کې یو خصلت اوس هي ضمیر چې مبتدا واقع شي نو د دې فاعل یو خصلت پکې راغی خصلت څه شي چې کله ضمیر خبر واقع شي بیا هم د فاعل یو خصلت پکې راغی خصلت څه شي چې د جزء ثاني د چا د کلام پوجي په دې باندې نو ضمیر درې قسمه سو یو ضمیر مرفوع بل ضمیر منصوب او بل ضمیر ضمیر مرفوع علامه د فاعل ده ضمیر منصوب علامه ده ضمیر مجرور علامه ده اضافه بیا دا خبره ده چې مرکو بیا په خپل کور کې فرق اسمه المزمر المزمر ضمیر مزمر تا ته چې ضمیر تا ته اسم دا هر هغه اسم دی و جاءت واجب ذکر دی لیذ الله د دې لپاره چې دلالت کوي علا متکلم په حالت د چا باندې او مخاطب یا په حالت او غائب یا په حالت د چا باندې وګورئ لکه قل هو الله احد هو او دا زمي ګرځي على قسمين دا قسم متصل دی چې یو یعنی د عامل سره یا په فعل سره یا د اسم سره په دې څه شی ویل کړه او هو متصل ان کې ما لا يستعمل وحده چې د دې استعمال تنها نه راځي منفردان د دې استعمال نه راځي